بسم الله الرحمن الرحیم حامیم اللہ کوئی تمانا دلی تنزیل کتاب را نازل دل لدی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نوی العزیز الحکیم چه غالب و حکمت والوی ان فی السماوات والارض یقینا پاسمان و پزمکا کی لآیات للمؤمنین خامخا نشانات دی دپارد مومنانو علامه ابن جیو علم مراد دی کې علم حقيقي نو ځکه باطل پرس درب د کتاب په حقيقي علم نه پوي دې ته علم مراد تش رسیدل دي ناوي و اذا علم من آتنا شيء اذا بلغه منها شيء و اذا علم کله چې رسیږي ته من آیاتنا شيء من آیاتنا شيء چې تابع کړی تاسو لپاره دریاب لتجری الفلک فيه دې لپاره چې روان شي کشته په دې کې د امره په حکم د الله ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل الله نه تجارت کوي ملغلو لټوي ښکار پکې کوي ولعلکم تشکرون او دې پاره چې تاسو د الله د نعمت شکر ادا کړئ وسخر لكم ما في السماوات تابع کړی دي تاسو د پاره هغه چې دي تاسو مېنونو کې وما في الارض واچ دي په ځمکو کې جميعا منه دا ټول نعمتونه د الله تر طرف نه چې دای د درگذر کوي بخشش دی کوي للذین عکسان تعالی یرجون ایام الله چې غي عقیده نساتی درجه الله لا یرجون ایام الله دا الله د نعمتونو دا الله د عذابونو قائل نه لیجزی قوما دیر پارا چه بدلور کی او قوم تا بما کانو اکسیون پا سبب داغی چه دوی کم عمل کون کی مومنان صبر کی دیر صبر بدلور کی کافر غلط عقیده ساتھ لیتی آغی سزا اور کی من عمل صالحنا چاچه مل کړی نیک پل نفسی مفیده ځان لپاره دا ومن صاف علیها او چاچه ناکار عمل کړی نو ګوریو پدی ثم الى ربکم ترجعون او بیا وخت وخت تاسو واپس کړی شئ ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب بیشک ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب والحکمه دا حکم خیا په معنا د سره د حکومت ته حکومت نو ورکړو تفسیر جواهر القرآن کې د حکم نه مراد حکومت ته او علامه سعیو د حکم نه مراد دی چې الفصل بین الخصوم هغه فیصله دا هغه وسو طاقت او علم ورکول په من د جګړمارو کې او دا د حکم نه مراد دی چې علم په هو د دین ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب بیشک ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب او حکم او په په دین کې امام رحمانی حکم مراسو الفقه فی الدین په په دین کې والحکم او په هم ورکړو په دین کې ونبوتا او په دې کې موږ یار علی ګری پیغمبري ورکړو ورزقناهم من الطیبات فمختلفون د اختلاف نکړه په دې دین کې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا نه چراغلو دوی ته علم اختلاف وکړو بغین بینهم د وجه د بوزو د کینې په خپل منځ کې ان ربک کنا رستا یقضی بینهم فیصله به کی په منځ کې یوم قیامت پر ورځ قیامت فيما كانوا فيه يختلفون هغه چې دوی پای کې اختلاف کوي چې دوی کسب کړی دي ګناهونه ان نجعلهم دا چې وګرځو دي کلهونه پشان دا کسانو آمن چې مومنان او عامل الصالحات منو کړی سواء محیاهم چې برابر دی د ژوند دی او مماتهم مرګ دی سا ما يحكمون بد دې هغه چې دوی کوم فیصله کوي وخلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه د حق د پاره د اظهار د حق ولتجزا كل نفس ندی د پاره چې بدل ورکړي شي هر نفس ته بما پاغ عمل کسبت چې کوم عمل کړي وهم لا یظلمون ندی سر وجلمون کړي شي یاد دای د تناسخ عقیده وا دینجان عقیده دا دا دینجانو دا غي مذهب دا دی چې هغه د تناسخ قائل دي تناسخ دی ته ایو چې سړي خزم دګي پورا کنه دی چې مرشي نو دې سم د پس د عرب تراشي او د خشي سی په شکل کې راشي په یو خشي کې د عرب واچول شي او که خراب ژوندۍ تیر کړي نو دا سره بیا راځي خو د سپیو د خنزیر په شکل کې ندی دی مگر د ګمان او د خیال په سر روان دي و اذا تطلع لهم آیاتنا کله چې لسته شي په دې آیاتنا زمونږه بینات سرغن سرغن ما کان حجتهم نو نو دلیل لري کافر الله قالو مگر دا چوي او تو بیا غاینا راولئ زموږ مشران او پلاران ان کنتم صادقین کتا سرشتنی الله قادر دې چر ژوندۍ کی الله نه ته مقرر کړی کنه چې د قیامت پر ورځ مردگان را ژوندۍ کوم قل الله ورتوا چې الله یحییکم ژوندی کئی تاسو ثم یمیتکم بیاد ملکی تاسو ثم یجمعکم او بیا برا جمع کی تاسو الہ یوم القیامت رجد قیامت تا لا ریب فیه چی شک نشتا فیه یعنی پا جمع کی دو ستاسو کی پا دیرس کی نا للہ وترا کل امت جاسیا گور بتا هر امت جاسیا چې نسکور وای ناس وای په زنګونو باندې زنګونو باندې نسکور ناسو د غند وجنا کل امت هر امت تدعا الى کتابها راغلل بشیخ بل امن نامی تا تطلع لیکم چلستے وشل پتاسو فاستکبرتم تاسو تکبر کرو وکنتم قوما مجرمین وی تاسو قوم مجرمان وَإِذَا قِيلَ كَلَ چویل شدیتا ان وعد الله حق بیشک وعد الله حق دا والساعت قیامت حق دے لا ریب فیها شک نشت پر قیامت کے یعنی کله چې به تاسو ته وویل شول دا الله قیامت کې به ورته وایي چې وعده د الله حق ده او قیامت په دې کې شک نشته قلتم تاسو وایي ما ندري ان ته پته نشته مسات چې قیامت لا څه شي ان ظن الا ظنن ګمان نکو مگر موږ ګمان نو تاسو د نهي کتابونو کې ویلي چې استثناء د شی من نفسه دا باطل دی ان نظن الا ظنن نو باز علماء ویلي دا ځوان اول په معنا د عقیده دی او دا ځوان ثاني په معنا د خپل معنی دی ما ان نظن من عقیده نساتو الا ظنن مگر خیال ومن په قیامت کې شک دی وما نحن بمستيقنين او تاسو به چې نیو موږ یقین ساتون کی وبدا لهم سرګند بشي دي تسيئات ما عملو سزا دا عملونه چې لیک ما مال کړو وحاق بهم را نازل بشي په دې باندې ما کانو وی استهزئون چې دوی چې دوی راغ پورته کې کومه وقیل اليوم ننساکم اوویل شی چنن منه رو تاسو کما نسیتم لکه څنګه چې ورکړ تاسو لقائمکم ملاقات درز تاسو هاذا چلالا نن موږ داسې هیرو پریزونو لکه تاسو د ورځې ملاقات هیر کړو وما واکم النار زید پات کې دوستا سور دې وما لکم من ناصرین او نشته تاسو د پارسو کندادیان ذالکم دارنګي داسي ذالکم کې دوی دی عذاب او د دوی دی نسیان ته اشاره وا ذالکم دا د انکم په دې سبب چې تاسو اتخذتم آیات الله